د خوست ولایت د د ټنګي د پیرانو کلي څخه هر یو رشید جان شفیع الله شمس الاحمد ولی زمان او نور ولی شاه د سلامونو څخه وروسته پوښتنه کوي چې د جمعې په ورځ چې خطیب کله خطبه شروع کړي د خطبې په جریان کې دا آیت شریف ولولي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله وملائکته الى اخره په دې وخت کې درود شریف په زور ویل څه حکم لري حاضر لمونځ کوونکي باید څه وکړي حضرات ووسيلتنا في الدارين محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين حضرات خطيب شدغ آيات مقدس قوائد او دغه صغې د امر ترا ورسېدي صلو نو زموږ کتابونه هدايه شریفه چې راواخي دا هدايه مبارکه هغه عمده کتاب دی زموږ د مذهب هدایه شریفه فرمایي وایي دغه کسان دي په خپل نفس کې یعنې په زړه کې هغه درود شریف ووایي هم په لنډ عبارت یعنې په زړه کې به هم دغه درود شریف صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم دغه توري ووایستې هغه هم په خوله باندې نه په ژبه باندې نه په بل بیا نه اورې په زوره بیا نه وایې په زړه کې بیا وایې مسئله همدغه ده مذهب د امام صاحب مبارک همدغه دی والسلام